داسې خلک به له خپلو لاسته راوړنو په هېڅ شي نه قادرېږي او الله داسې کافر قوم ته هدایت نه کوي. او د هغو کسانو مثال چې خپل مالونه د الله د رضا په لټون او د خپلو زړونو په ډاډ لګوي، لکه په لوړه ځمکه یو باغ چې زورور باران ور ورسېږي، نو دوه برابره مېوه ورکوي او که زورور باران ور ونه رسېږي، نو نری باران یا پرخه یې هم بس ده چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له پنځه ویشتمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د بدخشان ولایت په کرانو مینجان کې قومندان له خپلو اویا کسانو سره له مجاهدینو سره ملګری شو. د ننګرهار ولایت په روداتو ولسوالۍ کې ګډو وحشیانو چاپه کې اته تنه ملکیان شهیدان کړل. د لوګر ولایت په مرکز کې د اشغالګرو په ټانک چاودنې ګڼ شمېر اشغالګر مړه او ژوبل کړل. د کندهار ولایت په ارغنداب کې تکتیکي چاودنو اته تنه مزدور عسکر مړه او ټپیان کړي. دا د باتورانو کور دا د اوس هم بشپړ خبرونه له بدخشان څخه د ترلاسه شویو خبرونو له مخې تېره ورځ د یاد ولایت د کران منجان ولسوالۍ کې د قومندان امام په نوم سیمه ییز قومندان له خپلو اویا تنو ملګرو سره یو ځای له مجاهدینو سره ملګری او د اشغال په ضد د جهاد عملي ډګر ته راووتل. یاد قومندان تر خپل واک لاندې ټولو سیمو کې د اسلامي امارت د بیرغ په پورته کولو سره ژمنه کړې د خپل ژوند تر وروستۍ ورځې به د اسلامي امارت له اهدافو دفاع کوي او د وروستي اشغالګر تر ایستلو پورې به مقدس جهاد ته دوام ورکوي. په مظلوم ولس د ګډ وحشي دښمن د پرله پسې مظالمو په لړ کې بېګاه شپه یوولس بجې د ننګرهار ولایت روداتو ولسوالۍ اړوند کابل کمپ په سیمه کې امریکایي اشغالګرو او داخلي ګوډاګیانو یې د بې دفاع ملکي وګړو په کورونو چاپه وهلې. د ګډ وحشي دښمن په دغه چاپه کې د یوې درې کلنې ماشومې په ګډون اته تنه ملکي کلیوال په ډېره بې رحمۍ سره په شهادت رسول شوي او یوه زنانه ټپي شوې ده. په تېر پسې دغه بربریت داسې مهال ترسره کېږي چې وړمه شپه د جلال اباد ښار ګولایي عربانو په سیمه کې د تکتیکي ماین چاودنه ترسره شوه چې له امله یې دوه تنه شریر اربکیان ووژل شول. د لوګر ولایت مرکز اړوند سیمه کې د خارجي اشغالګرو په یو ټانګ د ځمکني ماین زوروره چاودنه وشوه. د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای شوي ماین په دغه چاودنه کې د اشغالګر دښمن ټانګ الوځول شوی او پکې سپارو اشغالګرو عسکرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې شغالګر همېشه حقیقتونه او ورپېښ زیان پټوي، ځکه نو تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده تر لاسه شوې، خو سیمې ته د مړو او ژوبلو انتقال په موخه د اشغالګرو امبولانس چورلکې رسېدلې دي. د کندهار ولایت دارغنداب ولسوالۍ اړوند د جلاهور سر ته د باوړیانو په سیمه کې لومړی د یوه تکتیکي ماین درنه چاودنه په راټولو شویو مزدور عسکرو وشوه چې له امله یې شپږ تنه مړه او ټپیان شول. همدارنګه پرون غرمه یو بل ماین چې د یو خاص تکتیک له مخې خښ کړل شوی و، پر دوو مزدور عسکرو د شنډولو په مهال چاودنه وکړه او دواړه مزدور عسکر یې ووژل. همداراز د یاد ولایت د میانشین ولسوالۍ اړوند د سپین تعمیر په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ وسلوال برید ترسره شو چې له امله یې پنځه تنه مزدور عسکر وژل شوي. او همدارنګه پرون سهار اته بجې د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سفرۍ د قرارګاه په سیمه کې یو مزدور عسکر د ویشتونکي ماین په مټ قتل شو. همداراز په یاده ولسوالۍ کې د اغا لالا د پوستې یو عسکر د یوه کلاشینکوف سره مجاهدینو ته تسلیم شو. د میدان وردګ ولایت سید اباد ولسوالۍ اړوند سالارو کې د تلاشۍ پر مهال له کندهاره د کوچیانو د نوماند اول ګل د ورور په ګډون پنځه تنه له انتخاباتي توکو او تبلیغاتي پاڼو سره یو ځای ونیول شول. یاد کسان چې یو یې د جلال اباد او پاتې یې د محمد اغې اوسېدونکي دي، د مجاهدینو له خوا له یوه موټر سره نیول شوي او دا مهال له مجاهدینو سره دي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یکلنګ په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک د مزدوري اردو پر پلې ګزمه وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول. همداراز پرون سهار لس بجې د نهر سراج د مکتب په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک د مزدور دښمن په پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې پکې یو تن اجیر عسکر ووژل شو. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د حاجي عبدالقیوم د پمپ په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اوه نیمې بجې د مزدور اردو په پلې ګزمه دوه مزدور عسکر د درسکوپ په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د نادعلي ولسوالۍ اړوند د چنجیر په سیمه کې بیګا ماښام اته بجې د مزدور اردو د پوستې دوه تنه پیداداران د وسلوال برید په ترڅ کې وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. او د ګرشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ یو مزدور عسکر ووژل شو. د یاد ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د قاسم بازار په سیمه کې بیګا شپه یوولس بجې یرغلګرو د خپلو مزدور کمانډویانو په ملتیا د الوتکو په مټ چاپه ووهله. د چاپې په مهال دښمن ګڼ کورونه تلاشي کړي او د ملکي خلکو څلور موټر یې سوځولي دي. دښمن د شپې په دوې بجې بیرته له سیمې نه په تیښته تللی. د خوست ولایت د موساخېلو ولسوالۍ اړوند د سوی په سیمه کې د مزدور اردو په پیاده عسکرو د ماین چاودنه وشوه. د راپورونو له مخې دغه چاودنه کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای وژل شوي دي. همداراز د یاد ولایت صبوریو ولسوالۍ اړوند د سوري پاڼ منځ کلي کې د کمپاین وحشي عسکرو د سخي جان په نوم د یوه عام کلیوال په کور چاپه وهلې او د یوه کور مهمانخانه یې د بې پیلوټه الوتکې په ډزو ویشتلې ده. چې له امله یې دوه تنه عام کلیوال ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې کرایه شوو وحشیانو د خلکو په ویرولو او ځورولو برسیره د تلو پر مهال څو تنه د بندیانو په توګه له ځانه سره هم وړي دي. د پروان ولایت کوه ساپي ولسوالۍ اړوند کلا خیلو په ساحه کې دوه تنه شپونکیان د امریکا اشغالګرو په برید کې شهیدان شول. یاد شپونکیان چې تره او وراره ول په ازاده صحرا کې د څارویو څرولو پر مهال د غزني ولایت د شلګر مفتوحه ولسوالۍ اړوند خارخشته سیمه کې د کابل کندهار په لویه لاره د مزدور اردو قرارګاه ته مجاهدینو په هغو مزدور عسکرو برید ترسره کړ چې په دغه لویه لاره به یې مسافر لوټل او غلاوې به یې کولې. د برید په پایله کې د مزدور دښمن دوه تنه قطاع طریق عسکر ووژل شول او یو بل یې ژوندی ونیول شو. همداراز یو کرولا ډوله موټر او یو میل کلاشینکوف هم مجاهدینو ته په لاس ورغلی دی. د یادونې وړ ده چې د کابل کندهار لویه لاره کابو اوولس ورځې کېږي چې د دښمن په مخه بنده خو عام اولس ته په تګ راتګ کې هیڅ ډول منع او ستونزه نشته. همداراز د یاد ولایت په مقر ولسوالۍ کې په پوسته د برید له امله ټانګ ویجاړ او یو عسکر ووژل شو. د کندوز ولایت مرکز او خان اباد ولسوالۍ پر عمومي سړک نیک پای سیمه کې په مزدور عسکرو د ماین چاودنه وشوه یاده چاودنه داسې مهال رامنځته شوې چې د دښمن عسکر پیاده روان ول او له امله یې ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر په هکله یې تر اوسه معلومات نه دي تر لاسه شوي. د تخار ولایت دشت قلعه ولسوالۍ کې د قومندان بابا په نوم اربکی قومندان ووژل شو. یاد قومندان چې د ارباب رووف اربکي له مهمو قومندانانو څخه و، له خپل ساتونکي سره یو ځای د مجاهدینو په چریکي برید کې لګېدلی او دواړه هملته وژل شوي دي. د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د پای باکورزو په سیمه کې پرون غرمه یوولس نیمې بجې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز نوي نورک په سیمه کې د مزدور دښمن یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړه او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د هرات ولایت د شنډنډ ولسوالۍ اړوند د عزیز آباد په سیمه کې پرون سهار یولس بجې د مزدور دښمن یو اکمالاتي موټر له درو نفرو سره ونیول شو. د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ اړوند کرمولډاک سیمه کې اشغالګرو او غلامانو یې په ګډه د ولسي خلکو په کورونو چاپه وهلې. د چاپې پر مهال د سپینږیرو او ماشومانو په ګډون عام کلیوال وهل شوي ځورول شوي، د تلاشۍ په پلمه د کورونو صندوقونه او سامانونه پلټل شوي او د تلو پر مهال یې یو سپین ږیری چې په رواني رنځ اخته و د بندي په توګه له ځانه سره وړی دی. د لوګر ولایت په محمد اغا کې په پوسته د برید له امله یو عسکر ووژل شوی دی. د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې په پوسته د برید له امله یو اربکی ووژل شو. د کابل ولایت په موسهي ولسوالۍ کې په پیاده عسکرو برید، یو عسکر ووژل شو.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 له پیښې ښکاري لکه دا ځل چې دغه بیرحمه غاصبین د دې ملي شتمنیو لوټ او تالان اراده لري تګلاره تیره اونۍ د اسلامي امارت سیاسي استازو د افغانستان لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل د اسلامي امارت د مرکچي ټیم مشري په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر محترم عباس ستانکزي صاحب کوله په دې ناسته کې وویل شول چې راتلونکي کې به ورته غونډو ته دوام ورکوي تر څو د افغانستان روانې معضلې ته سیاسي حل ولټوي. د اسلامي امارت استازي هیئت له مخالف طرف سره په خبرو کې زیاته کړه چې په افغانستان کې د روان بحران او جګړې اصلې علت د یرغلګرو شتون دی. په افغانستان کې د اشغالګرو پوځونو شتون ناامني ایجاد او پراخه کړې ده. نو تر هغو چې یرغلګر ځواکونه زموږ له ټاټوبې وتلي نه وي سوله محاله ده اسلامي امارت بار بار ویلي چې تر هغو به خپلې برحقې مبارزې ته دوام ورکوي چې پردي پوځونه په یو مخیز ډول له ګران هیواد څخه وځي ځکه دا د هر ملت حق دی چې خپلواکي ترلاسه کړي خپل برخلیک په خپله وټاکي او د خپلو دیني ارزښتونو او ملي منافعو پر اساس نظام جوړ کړي اسلامي امارت پر هیڅ یو هیواد ولس او حکومت برید نه دی کړی نو له نورو هم دا هیله کوي چې زموږ هیواد او خلک د خپلو نامشروع موخو هدف ونه ګرځوي بشري او بین الدولي حقونه یې مراعات کړي د متقابل احترام په چوکاټ کې سیاسي تجارتي او اخلاقي تعامل ورسره وکړي اسلامي امارت د ګران هیواد د خپلواکۍ او اسلامي نظام د پلي کولو په موخه هر اړخیزه مبارزه کوي د وسله وال جهاد ترڅنګ پر سیاسي هلو ځلو هم باور لري اسلامي امارت له یرغلګرو غوښتي چې د جګړې او خشونت پر ځای له تعقل او خبرو څخه کار واخلي خو متاسفانه اشغالګر او لاسپوڅی رژیم یې لا هم جګړې او وحشت ته پر سوله ییز حل ترجیح ورکوي موږ یرغلګرو ته یو وار بیا اعلانوو چې ژر تر ژره زموږ له هیواد څخه خپل پوځونه وباسئ، له جګړې لاس واخلئ، د افغان ولس د وژلو او کور نړولو لړۍ ودروئ. موږ امریکا او اروپا ته د جګړې لپاره نه یو درغلي، خو دا تاسې یاست چې زموږ هیواد مو اشغال کړی او اور مو پکې بل کړی دی. امریکا باید په افغانستان کې له تیرې اوولس کلنې تاواني او اوږدې جګړې عبرت واخلي، د اسلامي امارت مشروع غوښتنې ومني بې ځایه ضد او سیاسي حماقت ته نور دوام ورنه کړي که نه نور به یې هم ځاني تلفات ډیریږي او درنې اقتصادي څپېړې به خوري خو په پای کې به مجبورا د نورو استعمارګرو په شان له افغانستانه